سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د پنځه وخته منځونو اوقات د سهار مانځل وخت د ماسپښین مانځه وخت همدارنګه د مازیګر او د ماښام او د ماسوتن د مانځونو وقتونه د سهار مانځه وخت چې دی هغه د صبح صادق نه واخله تر مل ختلو پورې دی یو رښتینی سهار دی او یو دروغجن سبا دی دروغجن سبا هغه دی چې لمر خاته طرف نه د شپې په حصه کې رڼا راپورته کیږي مستقیم د آسمان نیمایي ته او رښتینی سهار هغه دی چې هغه رڼا د غره په څوکو باندې هسې خوره وي د شپې په آخره برخه کې چې د ختیځ لورې ته د آسمان په کنارو کې نیغ سپینوالی ښکاره شي دې ته دروغجن سبا وایي او رښتینی سبا له دروغجن سبا څخه لږ وروسته چې د آسمان په کنارو کې خور سپینوالی راښکاره شي نو دې ته صبح صادق او رښتینی سبا وایي نو د سهار د مانځه وخت د رښتیني سبا نه واخله تر لمر ختو پورې دا د سهار مانځه وخت دی د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان آخر وقتها حين تطلع الشمس رواه ترمزی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې اول وقت د صحبا مانځه د هغه وخت نه دی چې رښتینی سبا راپورته شي او د دې آخریني وخت چې دی د لمر ختلو پورې دی نو مخکې د دې نه چې رښتینی سبا راوخیږي د هغه نه مخکې هم د سهار مونځ نه کیږي او چې کله لمر را وخوته که زمونږ یو مسلمان ورور یا خور د سهار په مانځه باندې ولاړ وي نو هغه مونځ فاسد دی او د هغه مانځه راګرځول بیا په دې باندې فرض دی خو د سهار په مانځه کې د احنافو په نزد باندې اسفار او سپینوالی دا مستحب کار او نیک کار دی د حضرت رافع بن خدیج مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسپرو بالفجر فانه اعظم للاجر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د سحر مونځ یعنې په رڼا کې تاسو کوئ په اسفار او په رڼا کې ځکه چې د ډیر اجر او ثواب چې لري د سهار مونځ هغه په رڼا کې لري خو داسې رڼا نه چې په تا باندې لمر راخیږي بیا او دا حدیث حسن او صحیح حدیث دی په فتح الباری کې حافظ ابن حجر الشافعی د دې حدیث تصحیح کړې ده او لیکلی دي چې وصححه غیر واحد ډېرو محدثینو دې حدیث ته صحیح حدیث ویلی دي او د اسفار نه دا مطلب ده چې رڼا ښه خوره شي همدارنګه د حضرت رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه دویم مرفوع حدیث دی هغه فرمایی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بلالو نور بصلاة الصبح حتی یبصر القوم مواقع نبلهم من الاسفار رافع بن حدیث فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ای بلاله د سحر مونځ په رڼا کې ادا کوئ تر هغې چې خلک د رڼا د وجې نه د تیریدلو او تلو ځایونه وویني همدارنګه د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تزال امتی علی الفطرة ما اسفر لصلاة الفجر دا حدیث دی چې تبرانی او همدارنګه بزاز روایت کړی په خپل مسند کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زما امت به همیشه په فطرت باندې قایم وي تر څو پورې چې دوی د سحر مونځ په رڼا کې کوي په بعضې مرفوع احادیثو کې دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ په غلس یعنی په تیاره کې کړی دی په غلس کې بعضې محققینو د دې په توجیه کې لیکلي دي چې بېشکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل عام طور په غلس یعنې په تیاره کې د مونځ کولو و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په تیاره کې مونځ کولو لاکن د عامو خلکو د اسانتیا دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په اسفار یعنې په رڼا کې مونځ کولو باندې ترغیب ورکړی دی نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاد د وجې نه امت دپاره په اسفار او په رڼا کې مونځ کول غوره او بهتر دي دا هغه تحقیق دی چې اوجز المسالک په شرح د موتا د امام مالک رحمه الله کې لیکل شوي دي خو زما شخصي نظر دا دی چې ځینې ځایونه موږ وینو چې واقعا مونځ په ډیره زیاته تیاره کې کیږي دا هم په کار نه دی او په ځینې ځایونو کې مونږ وینو چې مونځ دونه په رڼا کې کیږي که هغه مونځ د دوی نه فاسد شي نو چې کومه مسنونه طریقه د سهار مانځه ده که هغه بیا وکړي نو په دوی باندې لمر راخیږي دا هم په کار نه دی نه په تیاره کې نه ډیره په رڼا کې دا و د سهار د مانځه اول وقت او آخر وقت اوس د ماسپښین مانځه وقت د ماسپښین د مانځه وخت چې دی هغه د زوال نه واخله تر هغه وخته پورې چې د هر شي سوری دوه چنده د هغه شي شي او د لمر د اوړېدو نښه دا ده چې د هر شي سوری بلکل شمال طرف ته شي او هغه مشرق طرف ته راکوز شي او د لمر د اوړېدلو بله نښه دا ده چې لمر څومره راجګیږي په هماغه اندازه د هر شي سوری کمیږي نو چې دا کمیدل بند شي نو دغه صحیح غرمه ده نو د دې وخت نه واخله د ماسپښین د مانځه وخت شروع تر هغه وخته پورې چې د هر شي سوری دوه چنده شي لکه د یو ګز لرګي سوری د یو ګز لرګي سوری په غرمه کې څلور ګوتې وي نو چې اوس دا سوری دوه ګزه او څلور ګوتې شي تر هغه وخته پورې د ماسپښین مونځ کیږي او د دې نه پس د مازیګر وخت شروع کیږي ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی د حضرت ابي هریره موقوف حدیث دی چا فرمایي صل الظهر اذا کان ظلک مثلک والعصر اذا کان ظلک مثلیک دا حدیث دی چې امام مالک رحمه الله په موتا کې په باب وقوت الصلات کې د دې روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د ماسپښین مونځ کوه چې کله ستا سوره یو مثل شي یعنی ستا هومره شي او د مازیګر مونځ کوه چې کله ستا سوری ستا ډبل شي یعنی دوه چنده شي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د حضرت ابوذر مرفوع حدیث دی هغه فرمایی قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد حتی ساوی ذلت تلول رواه بخاری حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې موږ په یو سفر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو معزن د ماسپښین مانځه دپاره اذان کولو اراده وکړه رسول الله ورته وفرمیل چې تاخیر وکړه هغه لږ وخت پس بیا د اذان کولو اراده وکړه نو رسول الله ورته وفرمیل چې صبر وکړه هغه بیا د آزان کولو اراده وکړه دریم ځل رسول الله ورته وفرمایه چې تاخیر وکړه تر دې پورې چې د پولو سوری د هغې برابر شه نو بیا آزان او مونځ شو ظاهره خبره ده چې د پولو سوری د پولو برابر خو د یو مثل سوری نه کیږي د امام ابو حنیفه رحمه الله د تحقیق مطابق د ماسپښین وخت تر دوه مثله پورې دی چې د هر شي سوری دوه چنده شي د دوه مثلو نه پس د مازیګر وخت شروع کیږي د بخاري شریف دا حدیث چې ما تاسو ته ولوستو واضح د امام ابو حنیفه رحمه الله د تحقیق ماخذ دی لکن درې واړه امامان او صاحبین په تحقیق کې د ماسپښین وخت یو مثل پورې دی هغوی وایي د دې وجه نه احتیاط په دې کې ده چې د ماسپښین مونځ په اول مثل کې کول او د مازیګر مونځ د دوو مسلو نه پس کول په کار دي یعنی چې کله سوری د انسان یو چند و په هغه وخت کې د د ماسپښین مونځ وکړي او چې کله سوری دوچند شه نو د هغه نه وروسته د مازیګر د مانځه وخت شروع کیږي د ماسپښین د مانځه مستحب وخت په کوم وخت کې غوره دی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دغه فرمای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان الحر ابرد بالصلاة و اذا کان البرد عجل رواه نسائی حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله ګرمي وه نو د ماسپښین مونځ کې به تاخیر کولو یعنی وروسته به کولو او کله به چې یخني وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین په مانځه کې جلتی کوله او مونځ به په اول وخت کې کولو همدارنګه د حضرت ابو هرره او د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مرفوع حدیث دی هغوی فرمایی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم رواه بخاري حضرت ابو هریره او همدارنګه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله فرمایلی دي چې کله سخته ګرمي وي نو مونځ کې تاخیر کوئ د ماسپښین ځکه چې ګرمي د جهنم د تاو او تپ نه ده چې کله د جهنم اور تاو او تپ باندې شي نو دا ګرمي ځکه راپورته کیږي نو رسول الله ځکه ویلی دي چې تاسو د ماسپښین په مانځه کې په جمې کې تعجیل کوئ په اوړي کې د ماسپښین په مانځه کې تاسو تاخیر کوئ بعضې احادیثو کې د ماسپښین مونځ کې تعجیل یعنې جلتی او په اول وخت کې د ماسپښین د منځه کولو ذکر هم راغلی دی خو محدثینو د دې مختلف توجیهات کړي دي یوه توجیه او تطبیق خدا دی چې د تعجیل حدیثونه د ګرمي په موسم باندې حمل کوي د دې توجیه او تطبیق واضح دلیل د حضرت انس رضی الله عنه دا ذکر شوی حدیث دی چې اذا کان الحر ابرد بالصلات و اذا کان البرد عجل بالصلات چې کله به ګرمي وه نو رسول الله به مونځ تاخیر سره کولو او چې کله به یخني وه نو رسول الله به مونځ په اول وخت کې کولو دویمه توجیه د حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله نه نقل شوې ده هغه فرمایي آخر الامرین من رسول الله صلی الله علیه وسلم الابراد یعنی د تعجیل حدیثونه په ابتدایي زمانه باندې محمول دي چې رسول الله به څه په خپلو حدیثو کې ویلي چې ماسپښین مونځ په اول وخت کې کوئ هغه په ابتدایي زمانه باندې محمول دي او ابرات او تاخیر یعنی په یخني کې مونځ کول او وروسته منځ کول چې کومه احادیث په دې کې رانقل شوي دا آخري زمانه باندې محمول دي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري عمل په ابرات او تاخیر باندې و به هر حال د ذکر شوو احادیثو په رڼا کې د ګرمي په موسم کې مونځ تاخیر سره کول غوره او بهتر دي د مازیګر د لمانځه وخت د مازیګر د مانځه وخت د ماسپښین د اخرین وخت له تیریدولو څخه وروسته تر لمر پریوتلو پورې دا د مازیګر وخت دی یعنی اول وخت د مازیګر مانځه چې کله د ماسپښین د مانځه وخت ختم شي د دې ځای نه شروع تر هغه وخته پورې چې لمر پریوځي خو دلته باید دا خبره په پام کې ولرو چې لمر د زیړېدو نه مخکې مخکې باید د مازیګر مونځ ادا شي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې د مازیګر مونځ چې د زیړوالي په وخت کې کولی شي دغه مونځ د منافق مونځ دی د حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة العصر ما لم تسفره ویسقط قرنها الاول رواه مسلم هغه فرمایي چې رسول الله صلی وسلم فرمایل د مازیګر مونځ وخت تر مر زیړېدو پورې دی او چې دې اوله کناره په ډوبېدو شي یعنې لمر اوله کناره په ډوبېدو شي خو بهتره خبره دا ده چې د زیړېدو نه مخکې مخکې د مازیګر مونځ ادا کړی شي او دا مستحب وخت د مانځه دی د مازیګر مانځه چې د لمر د زیړېدو نه مخکې مخکې ادا شي حضرت عمره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله وسلم نه روایت کې هغه فرمایي قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لن یلج النار احد صلا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر رواه مسلم و نسائی رسول الله صلی وسلم فرمایلی دي چا چې د لمر ختو او د لمر ډوبېدو نه مخکې یعنی د سحر او د مازیګر مونځ په پابندي سره ادا کړو هیڅ چره به هغه دوزخ ته داخل نشي یعنی د سهار مونځ د لمر ختلو نه مخکې ادا کړو او همدارنګه د مازیګر مونځ د لمر ډوبېدو نه مخکې ادا کړو هیڅکله به دا جهنم ته داخل نشي شانوارشاه کشمیری رحمه الله لیکلی دی چې قبل طلوع شمس و قبل غروبها یعنی څه وخت مخکې څه وخت مخکې چې د لمر د ډوبېدو نه مخکې د مازیګر منځو شي او د لمر راختو نه مخکې د سهار منځو شي یعنې د مازیګر د مانځه وخت مستحب وخت دی دا په هغه وخت کې چې د لمر د زیړېدو نه مخکې مخکې د مازیګر مونځ ادا شي او همدارنګه د حضرت ام سلمه رضی الله عنها مرفوع حدیث دی هغه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد تعجیلا للظهر منکم وانتم اشد تعجیلا للعصر منه رواه ترمزی ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله عنها خلکو ته وفرمیل چې رسول الله به د ماسپښین مونځ د تاسو نه مخکې کولو او تاسې د مازیګر مونځ د رسول الله نه مخکې کوئ یعنې مطلب دا و چې رسول الله به د ماسپښین په مانځه کې تاخیر کوه او د مازدیګر په مانځه کې به عجله کوله او حال دا چې تاسو د ماسپښین په مانځه کې عجله کوئ او د مازدیګر په مانځه کې تعجیل کوئ د ماښام د مانځه وخت کله چې لمر پرېوته د ماښام وخت شروع شو او تر څو چې مغرب طرف ته د آسمان په غاړه سوروالی وي چې کله لمر پریوته نو د ماښام د مانځه وخت شروع شه او تر څو پورې چې د لمر پریوتو طرف ته د آسمان په غاړه سوروالی وي د هغې پورې د ماښام وخت دی لکن د ماښام مونځ به دومره نه ناوخته کوي چې ستوري راښکاره شي ځکه دا مونځ بیا مکروه مونځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حضرت ابو هریره مرفوع حدیث دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان آخر وقتها حين یغیب الافق رواه ترمذی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د ماښام اول وقت لمر پرېوتل دي که لمر پرېوځي د ماښام اول وخت شروع شي او آخر وخت افق یعنی هغه شفق ډوبېدل دي د هغه اسمان په غاړه چې هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام منځ وخت هم ختم شه همدارنګه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وقت صلاة المغرب ما لم یغیب الشفق رواه مسلم رسول الله فرمایلي چې د ماښام مونځ وخت د شفق د ډوبېدو پورې دی چې کله هغه سوروالی ختم شي نو د ماښام مانځه وخت هم ختم شي خو د ماښام د مونځ مستحب او غوره وخت دا دی چې د ماښام مونځ همیشه که یخني وي او که ګرمي وي د لمر پریوتو نه پس فورا ادا کول دا بهتر او مستحب کار دی ځکه د حضرت ابو ایوب رضی الله عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یزال امتی بخیر او قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب رواه ابو داود حضرت ابو ایوب فرمایي چې رسول الله فرمایلی چې زما امت به همیشه په نیکي باندې قایم وي او یا یې داسې فرمایي چې فطرت او سنت باندې به قایم وي تر څو چې دوی د ماښام مانځه کې تاخیر نه کوي د ماسخوتن د مانځه وقت کله چې په آسمان کې سوروالی یا سپینوالی ختم شي نو د ماسخوتن د لمانځه وخت شروع شي او د سهار تر صبح صادقه پورې دا د ماسخوتن د مانځه وخت دی تر څو چې د سهار د مانځه وخت داخلیږي یعنی اذان کیږي تر هغه وخته پورې د ماسخوتن د مانځه وخت دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اول وقت العشاء حين یغیب الافق رواه ترمزی رسول الله فرمایلی چې د ماسخوتن مونځ اول وخت هغه وي چې کله شفق غایب شي یعنی چې کومه سوروالی د غرو او د اسمان په غاړو کې دی هغه چې ختم شي نو د ماسخوتن د مانځه وخت شروع دی او د حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مرفوع حدیث دی هغه فرمایی آتم النبی صلی الله علیه وسلم ذات لیلت حتی ذهب عامت اللیل و حتی نام اهل المسجد ثم خرج فصلی رواه مسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ کې تاخیر وکړه وروسته والی وکړه تر هغې پورې چې د شپې زیاته حصه تېره شوه او د جومات خلک وده شو بیا رسول الله تشریف راوړ او هلته یې مونځ ادا که د حضرت انس رضی الله عنه بل مرفوع حدیث دی اخر رسول الله صلی الله علیه وسلم العشاء ذات لیلة الى شطر اللیل رواه مسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه شپه د ماسخوتن مونځ تر نیمې شپو پورې روسته کړه نو دا خو اول وخت د ماسخوتن د مانځه و چې کله هغه سوروالی د آسمان د کنارو او د غاړو نه ختم شي خو د ماسخوتن د مانځه مستحب وخت ړومبۍ درېیمه حصې ته نږدې دی د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه رواه ترمزی حضرت ابو هریره فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل که چیرې ما ته په امت د تکلیف خطره نه وای نو ما به دوی ته حکم کړی وای چې د ماسخوتن مونځ ړومبۍ درېیمه حصه کې یا نیمې شپې پورې وروسته کړي او په هغه وخت کې ادا کړي همدارنګه د حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي وکانه یستحب ان یؤخر العشاء وفي رواية ولا يبالي بتاخير العشاء الى ثلث اللیل رواه بخاري رسول الله صلی الله علیه وسلم به ماسخوتن مونځ کې تاخیر خوښولو او په یو روایت کې دي چې رسول الله به د دې پروا نه کوله چې مونځ به د شپې درېیمې حصې ته ورسېدلو خو د ماسخوتن په مانځه کې د کمزوري او بیمار خیال باید وساتل شي اګرچه د ماسخوتن مونځ په اصولي طور باندې درېیمې حصې شپې ته روسته کول مستحب دي خو بیا هم په دې کې د کمزورو او معذورو او هغه څوک چې بیمار دي د هغو مقتدیانو خیال ساتل هم ضرور دي د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه مرفوع حدیث دی چې یو ځل رسول الله صلی وسلم د ماسخوتن مونځ نیمې شپې ته نږدې وکړه او داسې وفرمیل لولا ضعف ضعیف و سقم سقیم لاخرت هذه الصلاه الى شطر اللیل رواه ابو داود که چیرې د کمزوري کمزوري او د بیمار بیماری نه وای نو ما به دا مونځ نیمې شپې پورې روسته کولو خو بیا هم هغه څوک چې عادت لري اول خو د مونځ په جمع سره وکړي اوس خو جمع په اته نیمو یا نهه بجو باندې کیږي چیرته هم نه ده چې په جماعت کې د جمع وروسته وشي که جمع ته نشي تلای او عادت لري شپې راپاڅیږي نو مونځ دې پرېږدي د شپې په آخره حصه کې د تهجدو سره یو ځای وکړي نو قدرمن اورېدونکو دا و د پنځه وخته منځونو اوقات په دې هیله چې تاسو په دقیقه توګه باندې اورېدلي وي او ځینې داسې احادیث دي چې په هغه کې